یعنی را هم اختلاف سره کنه شا مطلق مسلمان کی من شا اختلاف ارسنه دا ٹھیک چار نه دو کنه وابي قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه او تو سه شکوک شبهات نه وي بشري استري که نه فاذا اختلفتم سو وخت چې تو سه اختلاف پیدا کوي په دې قرآن شریف شه سره یو په یوال یار باندې درې مې بل په بل یار باندې درې مې فقوم عنه بیا چې ګیرې تو سه کې کیم نه کنه اې دې قرآن شریف نه کنه بیا نه چې ګیرې دا فقوم امر د وجوب دې قرآن نه کنه دا دې نو دې پر دا کنه دا دې کله کنه د استحباب دې پر دا مستحب دا دی چې جنرال چې کیم نه کنه د اختلاف سره پرېږدي کنه او چې ګیرستا چې ګیرستا ونه دي کنه نه را جدای په دې شکو کې په دې شبهات شي او په دې غي دې کیم نه کنه شوبې شي زیوت غا دخول ما کیستا کنه شي زیوت خوت دې کیم نه کنه ما کیستا شي کنه او دا مطلب نه چې کرات یا شي کنه کرات دې کیم نه کنه کیستا قرات یې چې کیم ده که نه د ترو ده خوشحاله ده چې په دې وخت د قرآن شریف هم نه چې چک شي دا معنا چې هغه زیوت د ننوتل په دې شبهات شي اوې چې کیم ده که نه بیا کاټ شي که نه او اوې چې کیم ده که نه بیا نه درېږي قال ابو عبد الله سمع عبد الرحمن سلاما د پوزیا عبد الرحمن چې نقل کوي په عن سره نقل کوي د سلام نه په عن سره چې نقل کوي چې وي چې کدای شي دا سماع یې نوی کړی د سلام ابن ابي مطيع نه اې د امام بخاري صاحب ور چې نه سمع عبد الرحمن سلام اې د عبد الرحمن سماع ثابت د سلام نه وابي قال حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حمام قال حدثنا ابو عمران الجوني عن جند بن رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبكم کنا منه رسول مبارک اخری مرض موت منه گرفتارو قال ویلی دی جه کم دا کنا ادغه جه کم دا عبدالله ابن عباس صاحب کنا عبدالله ابن عباس صاحب ویلی دی چه و فی البیت رجال او پا دی وقت شی پا دی کر دا رسول مبارک شی سیک سڑی وی او دیر سڑی وی فیهم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جه پیش حضرت عمر صاحب آو میرا رسول مبارک اهل بیت یا وی جه کم دا کنا حضرت عمر صاحب او نیر ډیر صحابه کرام دي دا دیش قال به رسول مبارک فرمیل حلم حلم اكتب لكم كتابا دا حلم سره کنه دا راس اسم فعل لکنه چې دا شی واحد تسنیه جمع ذکر بشه برابر دي کنه شان حلم دا لکه مفرد پر ځینې جمع پر راغلي حلم روشي بیا قرآن شریف کې سره موجود نه نه کړه دې کړه ته مسو ضرورت نه کنه بیا زنا ویل چې نه دې کی ورته دې کیم نه کنه شا او زنا دو کنه دو یا د ملګری او ته چې نه نه نوې دې کی کنه شا دا غریش جوړ شو د صحابه کرامو په لمن شیخ خلاف جوړ شو یا رسول الله برکت ته وفرمایي چې څه شی مونږه شدا دې توسې دې کیم نه کنه غریش کې اګه غاځي نه ته وړي کړو بهر حال کدای شي رسول مبارک را بدل شوی چې رښتیا هم قرآن شریف موجود نه کار ذکر ته زور راته او چې رسول مبارک په کلاکا را بدل شوی نو په کلاکا را کی ساوا بیا هر عمر سره سم مجال و چې رسول مبارک کیم نه کنه غنا آی باندې کړه و دې کله نه بل دې نو رسول رسول مبارک خدای یو شو کا سیس پر باندې یو په وسو نه هر عمر سره سره نه سیک وی فارغ دی یو سره کنه هو دې کلا وکنه شکه به دې وسنه وری کلا و رسول بر قرائے دے کسی دا کنا بازارا شو چیارا دا عمر سے دا کیمن کسا کو دا ٹیکس نو کنا لیکل دا نشتو ضرورت شا دائنے بیا به هر حل لکه غاز خو پوته شو کنه خو دې اختلاف دی وای جنا رسول مبارک دا وای چک شي دی من لره و دی کنه شا اچھا جی وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال هلما اكتب لكم كتابنا دا پریز دی دا کسا وعندکم القرآن تو سنگ قرآن شریف موجود دا فحسبنا کتاب اللہ کفیر امین دا پرا دا خدای کتاب واختلف اهل البيت اهل بيت كان دا چې کیم دا کان او دی په لمن شیخ اختلاف سره پیدا شو وخت سمو جګړه سره وکړه فمنهم من يقول زنا بده شاوه کې چې دا کې سکړه چې قربو ورنږدې کې کاغذ او کلام یكتب لكم رسول الله صلی الله علیه وسلم کتابا لم تضل بعده ومنهم من يقول ما قال عمر زنا بي عاوي چکڑا آ خبره چا عمر صاحب کی ما کسا کڑا اختلاف سره بشوی دو شی فلما اکثر اللغتا سوخت چه ډیر کو وکړو دی قریش و اختلاف په نزدیکی دی رسول مبارکا قال رسول مبارکا تو فج قوم عن چک سی دی من دل نه تری کی چک سی انا کا غاز کل بار حل پوت شول کنا چه سوی تری کلا پوت شول قال عبید الله عبید الله ویلی ده پس سند شده ده عبدالله ابن عباس صاحب شگیر سده کنه چه فکان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یقول و عبداللہ ابن عباس صاحب چه دا کسی اکڑا ان الرزیت کل الرزیت مصیبات کرا مصیبات ما اغا شاید حال بین رسول اللہ و بین ان یکسب لهم ذارک الكتاب باب قول الله دا باب دا ویند دی کل دا اللہ پاک لوشی چو امرهم شورا بینهما و امرهم شورا بینهم امر دا مومنین دا دا مشوره ولوی پل منزل ایشی کنا دا این دا آیات رو ولا دا و دا رو ولا چو وشاورهم فی الامر و دا این دا آیاتینا بلیوشی دا مشوره جی کم دا کنا دا تنگورا رو ولا دا سو وخت وی چه کست وکلو رسول مبارک وی چاره تا بیا لم یکن لبشرنا بیا نو چه کم نکنه ده یو بین دام ده پرا التقدم علی الله و رسوله مخش کدل په خدای او پر رسول ده خدای باندې کنه چې مثلا ده خدای یا ده خدای ده رسول ده کسی نه مخت چې کم نه دای کیساو یا رسول مبارک یو کس کلاوی یو اچار کو دا یې دینا بدل کو بلې کړه دا بلا پر مخت شي کنه په کیسا باندې دا فکرای شي کنه شام بیا رای ورکړه دی دتا دی وطن کنشا ایده دی پر خروج مناسب ولی دلو کانا دا مشوره ورکلا چیارا ورو غزی بیا رسول مبرک عظم وکړلو کانا پو ور وطن بنده بیا دینا ورسی بیا صحابه کرامو مشوره بلالا شورا دیوری عظم وکړلو کانا از غرم دی رسول مبرک وغز دی ویدوی دیا سام مشی نو ورو دی ویسی نا دا بیا مو یو ورز بیا عظم کرده دا مشی کرائی کانا اچھا جی فيما رما به اهل الافك عائشه رضي الله تعالى عنها پیغی کی ساشی چرم یکری او پیغی کی سابند اهل الافك اهل اغه درویغه اهل درویغه ول اهل سو کنا اغه جو اشتل کری په باندې هر ځای شی باندې په بری شه د رسول مبارک د دې جوړه مشراو فسمع منهما بیا د کیم دا کنا ور ول رسول مبارک دې دې سره نام مشوره هر دلی سره ولم يلتفت الى تنازعهم او ورونه قتل رسول مبارک التفات نو وکړو چې کیم دا کنه اغه تنازع دې دی دا کنه اغه لانجه دې دی دا کنه چې دې کیم مثلا کنه ولكن حكم بما امره الله لكن حكم یو کړو پیغه باندې چې کیم امر چې کیم دا کنه د تخلای پکړه و کنه پیغه باندې حکم وکړو کنه وکانت الائمت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دا خلیبون و ائمہ ورسی دا رسول مبرک نکا صحابہ کرام بی کا تبعین وی دا غوی یستشیرون الامناء ده یو مشوره او خسته چې کیم نه کنه د اغامانت دار خلق سره د اهل علم نه فل امور المباحه به مباح پورې شی یو خدای مثلا چې حرام پورې نه وي په مشوره ته نه ضرورت یا وجب پوری نوی پیسا مشوره تا نوی ضرورت هم مباح چاره وی کنا پیغه چه بیا دی مشوره و خسته اصلی دی برا لیأخذ بی اسحل حاجه دی پر چه دی عمالو کو پیغه اسحل دی غی امور بنده پر دی امور شی چه کیم جانب اسحل وی کنا چه مشوره آوری خاطرون جوانب دی توضیح شی کنا کیم یه چه آسونی پیغه بنده بیا چه کیم دا کنا عمالو فائدہ و دخل کتاب و سنت و سوات وی چه وزیح شو کتاب و سنت کنا یو حکم په کتاب شی او سنت شی او وضح وکنا لم يتعدوه الى غيره دی تجاوز نکړو دی حکم دی کتاب دی سنت په طرف دی غیر دی کتاب دی سنت بیا په دې څنګه مشوره مشوره نه اقتداء من نبی صلی الله علیه وسلم دی واجه دی اقتداء کړل دی آیه ماوینا رسول مبارک په سره دی بیا اقتداء کړل کنا ورعاب ذکر رسول مبارک دی کله حکم وضع شو په څه مشوره نه وخت ورعا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ قتال من من عز زکاة زنا حالت سو چه ابو بکر صدیق صاحب خلیفہ شو زکوت یه نور کولو دکو کنا انکار یکراو کنا بیا اولی دلو ابو بکر صدیق صاحب قتال من من عز زکاة مناسب کنا فقال اسر جان فقال عمر عمر سے بتو کہ کیف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا لا اله الا الله عاصمو منی دماءهم و اموالهم دی مخفوظ کل دی مناوین اقبل و مرین اقبل الا بحقها مگر په حق د دغه کلمې سره بیا د دیوینه تراول چې دی درو دی باقی نه د درې سود دی دا په خدای باندې دا بس سره ته جنگ ورسکه دا کلمه وی فقال ابو بکر والله لا اقاتلن من فرق بينما سيجد يرو بالمن يغشي جاء جمع کړه رسول الله رسول الله را سره جمع کړی دی لکه مين و زکوت خدای دې ون جدای بشر ولی مين منی و زکوت نه منی کنه دې سره د خامخ جان ثم تابعه بعد عمر دې راورسې دې کیم نه کنه تابعه بعد عمر دې راورسې دې کیم نه کنه تابع شو بیا تابع شو دې دا دې راورسې دې کیم نه کنه عمر سیوا دې کیم نه کنه عمر سیوا دې کیم نه کنه دې تابع شو فلم یلتبت ابو بکر الى مشورتنا داینه نه ورو کتل ابو بکر صدیق سے مشورے و عمر تا کنی عمر سے ډیر چې کیم نه کنه مشورے ور کوله خو ایدا چې کیم نه کنه نه ور کتلا کلا اذا كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تو انت چې وځه ابو بکر صدیق صاحب څنګه هغه حکم د رسول مبارک چا د تجي ول حکم وو ده قتل والحكم في الذين ببريد اغه خلق جو فرقوا بين الصلاة والزكاة وارادو تبدیل الدین و احکامی هو ارادا کری و دی بدول دین و احکام دیگه دین تا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و رسول برکلی چه من بدل دین و فقتلوه یعنی دیو جنا حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول مبرک حکم بر سر موجود و ذکا حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم مشوره تا نور کتلا و بار هر مشوره دا اهم شاید دا یعنی حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم مقرار کری و مشوره وکانو قرآن ووی عالمون وکانا وقافا عند کتاب الله او هر تمر سیوا ش شتاب کریم کر در دین کا من ذکی دے حکم دے کتاب اللہ دے کتاب اللہ حکم دے تا مریم شو کانا آخری وی پر شول نے ربی کانا وہ پچی ور ودا ربی رو دے ربی بینا مش ورے وہ خود دے نو بلا چار کلا اخبلا رایوان چارا والا باس کتاب اللہ حکم تا وی دے کم دے کانا بیا ایغتا وی روڑ وابي قال حدثنا الويسي عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن صالح عن ابن شهاب قال حدثنا عروة بن زبير بن مصيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله تعالى عنه وعنهم حين قال لها اهل الافك سواح تے چوبر حضرت شیطا اگر اہل افق ما قالو سے چوبر تھا اوبر کنا سے بیتا ہوئے خود تحمد کی پلا گولا ہو کنا قالت حرم ترشیولی چه ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ابن ابی طالب و اسامت ابن زید عرب علی رسول اللہ برک حرم تلیسا و اسام ابن زید حینا استلب سلوحیو سواح دے چه ورس چه شلا وحی دیرا من دا پیرا شو وحی رسول اللہ دیو شر رسول اللہ برک دا دوا قسم عرب یسألهما چه بشتراک را دیدیو سرن دے مصلحت مبریشه کنا چه زستو و کنا وهو یستشیرهما فی فراق اهله او د مشورات طلب یې را دی دوی سره نه په فراق دی حضرت عائشه شه چې څنګه حضرت عائشه ته طلب ورکړ کنه کو ورکنه فاما اسامه هر جو اسامه سره فاشار بالذی یعلم من براءت اهله اشراوه تو کله من مشوره ورکړه په یوه کتاب باندې چې هغه ته ملیمه و د براءت اهل لرا ها اسامه صاحب دا یقینو بالکل چې تو اهل حضرت عائشه بالکل بعید و ده تهمت نه پوکا بي جوادو په دې به ورته یو مشوره ورکړه چې یاره زه خو یې چې فوکه په جوازو ایسا ما ورته یا ما ته لوکینه ورکړه ما فراق کوي نه کنه واما علی رضی الله تعالی عنہ فقال لن يزيق الله عليك هرگز تنگولا مرو لخدای په کتوبه نه چې باز غای وشده ته حلول وی نه نه ته حلول والنساء سواها كثير شده خو غیر د عائشه نه ډېر دي کنه شا وبېره کنه کا تعلق ورکه خو ویری کنه بیا نه را ډېر دي شده وته یوریبو کې چا په شک شو چې وی تولا را مره هر ځای شهر سره کې داسې څه شي ته مریض دا چې دوه مره په دې شي شک منا کو چې یا دا ته همات کې دای چې د وزامي کې دای چې رښتینه وي دا څه شي دی نه لیدل دا قالت بریده صاحب و چې ما رايت امر نه ویل درم نه دلی دلی مو دې نه یو څه چار اکثره دې دې نه دا هم نه لیدل چې په دې نه اکثره چې کای بل څه مونږ یې نه لیدل کنه دا نه لیدل چې ان حجاریت حدیثه تو سن نه شور جوړ شو رسول مبارک دې جواز پرېر دی کنه خیر بار حالا فوال رحمت بخدای قسم ما علم دو علی اهلی اللہ خیرا زن پیرن پا اهل اخبر بندی مگر خیر پیرن کنا دا بخیری و دا تحمتینا دا کم دا کسی نسی دا اخبر اهل متلق دا موجی کم دا خیال نش و دا کرا بریدت عائشت رضی اللہ تعالی عنہ و ذکر کلا جی کم دا کنا بریده صحبه چه کم ده کنه عائشہ آغا دی کم دا ذکر کرلا کنا او دی کم دا کنا مانی پا پاک دا منی بنده سخوکولی بنده ذکر کرلا او دا آرنگی دی کم دا کنا دا اسما دی کم دا کنا ایلیغا پا پکولی بنده دی کم دا کنا ذکر کرلا وقال ابو اسامه عن هشام کنا وقال ابو اسامه عن هشام دا بلا اسامه دا دا اسامه دا ابو اسامه دا بلی واسه روی دا کنه شا حماد ابن اسامه روی سلیم شا آغا ده حسام را نکل کوي دا یو حاو حدثنی محمد ابن حربن قال حدثنا ابن ابي زكريا الغساني عن هشام دا لینه ده حسام نا یحیی ابن ابي زكريا الغساني نکل کرو دا خود ابو اسامه ده نکل کرو دا کنه دا کشی غاز عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله واثنى عليه وقال ما تشیرون علیه فی قوم سمو شرارو کوي تو سه منه سه شرا سمو شرا کوي تو سه مو باندې منه سمو شرارو کوي تو سه مو ته برای دی هغه کوم شه یسبون اهل کدی باب رد ور کو اهل متا ما علمت علیه من سوء قط متنه دا باندې بد اهل خپل باندې سبب کربات بیان کړی یا کنه شا چې مثلا دې سبب بد شر کړی دا دنه مشورات دې شر ولا کنه مشورې دې کړو وګړو وعن عروة قال لما اخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها سواد جي خبر ورسو حضرت عائشة بالامر پیغ جي کم دا امر بنده امر نا اده افق والکلام دا امر ده افق سو اده خبر جي کلا ورسو جي بطومت و خلق تحمتين على الولي قالت دیوش یا رسول الله خفاش و دیرا خفاش و ویچه متا اجازه درو کنی زپلور کرلو شاتا ورنو لی دا دو چې لوړه وه که نه پلرګنۍ ته دا د مشورې لپاره دې سکیم ده که نه لوړه وه بیا پلر سره مشوره کړې دې کیسې به برای شي چې دا څرنګه کیسه دو که نه تحقیق یې کړلو که نه اچھا جی بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الرد علی الجهمیه و غیرهما جهمیه دا یو فرقه ده کنه و ده غیرهم نه دې کیم ده کنه دا قدریه شو دې کیم ده کنه دا ځنه مراد ده کنه دا جهمیا ولا قدریا پر کس دی کنه شا او داروی معتزله دا چې د خدای د صفات نه منکر دي کنه د خدای صفات نه مانی کنه شا و دی وی کنه چې خدای په کنه دی مثلا وی چې خدای په کو یک یو دا توحید دی هو سبه توی و دا کې سره توحید سره منافی دی چې کیندا کنه چې مثلا صفات ور سره توی دی الله پاک ته کنه شا او ځکه چې صفات کې یو ذات ته ثابت شي یا دا غا ذات کې د یو صفت سره وغلې دا یو قسم ده د بل صفت سره چې وغلې بیا بل قسم ده دیو جنا لکه تعدد کې کیم نه کنه په شرزیمی او دا کې سبې د توحید سره منافی ویل کنه شه ایز امام بخاری صاحب په دغه فرقه باندې رد کو دیتا دا یی چې دا جهمیا باندې و غیرهم و دې جهمیا فرقه نه غیر نه قدریا او معتزله په دې باندې ضرب سره باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم امته الى توحيد الله تباركت اسماؤه وتعالى جده كنا اربلل به رسول برک امت خپل لرا په طرف دی د توحید دی اغه الله پاک تبارکت اسماءه چې د برکات ول دین مینا ده وتعالى جده لولا لوی ده کنا ایده غه ننه توحید په طرف بندوی چه کم ده کن اخبرو ما تر بللو و بیگر حدثنا بواسم عن زکریه بن اسحاق عن یحیی بن محمد بن عبدالله بن سیفی عن ابی معبد عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثا معاذا الى اليمن ودرا بیا تحویل ده بشه کو بر سند ذکر کوي حاو حدثني عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا اسماعيل بن اميه عن ابن محمد بن عبد الله بن سيفي انه سمع ابا معبد مولى ابن عباس يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل كان ابو ذي كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ الى اليمن آئے دے شداستی کہ لما بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل نحو اہل الیمن قال له رسول برک معاذ سے تولا انکا تقدمو یا انک تقدم علی قوم تو روانی ورزی می په یو قوم باندې چا قوم د اهل کتاب نه کنه هغه ته روانی فلیکون اول ما تدعوهما بیا د شی اول نه هغه چر بیل ته دی لرا الا په طرف دې د خبره ور بیلې چا یوحد الله چې دې چې کوم یو غنی الله پاک لرا فإذا عرفوا ذلك سوات تديو بين توحيدا فأخبرهم يا خبر ورقا ديتا بدي خبرهم أن الله فرض عليهم خمس وتوقع کرائم اموال الناس زون بچ کا دے گئے عمدہ عمدہ ملے دے خلق کنا جدا دینا جی عمدہ عمدہ ملے نا دنے و خلق کنا درمیانا ملے دنے و خلق دا کتش لینے کمیشہ توحید رو لو کنا لو توحید و ثبت ور وابی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ودور قال حدثنا شعبت عن ابی حسین والاشف بن سلیم سمعا سمع الاسود بن حلال انوار بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ او معاذ صاحب اتلری تو تا پتہ شتا ما حق الله على العباد سودا حق دے خدای پاک کو بن گورے بندے قال معاذ صاحب اتر کہ الله ورسول عالم قال رسول الله برکت ہو کرے کہ خدای حق دادا چا یعبدو کہ دے عبادت تے خدای کو کو لا یشرک به شیئا دا توحید شو کنا اتدری ما حقهم علی بن گورے حق خدای بندے سودا قال يرددها چه دائر مقرر وی قل هو الله را یوری تیرا کو بیاوی بیاوی بیاوی چاک پسی وی فلما اصبح سواتی چه سبق رو جا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکر ذالک الفضی کلی کلی کسا رسولو مرکتا چه زخو نیرا سرسینا ہو کلوانا چاک پر تیرا ہون نیرا ہو نسو سو تیرا وائی کنا دا کاما رسالی دا شو دتا کنا وکان الرجل یتقال لها گویا کا سرائیسو کاما گانا لائے لکل هو اللہ را چه دا ہو منی سشای ندا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيده انها لتعدل ثلث القران دا برابر دی یو سورۃ القرآن شریف سره زاد اسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن ابي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال اخبرني اخي قتادة بن نعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم دائره فلقل هو الله ټول د خدای صفاتینا دی نه دی خدای صفاتینا صفاتینا ورته ویتی کنا خدای پکتا قل هو الله الله الصمد دا صفت خدای بل دا کنه ثبوتی صفت لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا سلبی صفتی نه دی کنه وابي قال حدثنا محمد قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمر عن ابن ابي هلال ان ابر رجال محمد بن عبد الرحمن ده محمد بن عبد الرحمن ده ابو الرجال زمان يهر دير بكانا زكا ابو الرجال ده شكانا تولي زمان من رون ځکه ابو رجال لور د سړی یو کنه نو ویلې اچھا جی چې محمد ابن عبد الرحمن نو حدثو عن امه اله محمد دا حدیث بیان کړ د میرا خپل نه چې عمرا بنت عبد الرحمن دو وکانت او دا عمرا بی بی, بی هجر عائشه رضی الله تعالی عنها بیغه د کیم نه کنه فی حجر یا حجر دو سره لغلی دی کنه په یغه تربیت که حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها شجاع بی بی رسول مبارک دا امرا صاحبان حدیث نقل کئی ده حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث رجلا علی سریت رسول مبارک قول ابن اسرائی امیر پیوا غدئی بنده پیوا لشکر بنده امیر مقرر وکانا یقرأ لی اصحابی فی صلاتهم او دا امیر صاحب چه دوه قرآن شریف کرا ولو اصحاب احبل دا پر منزاق پل شه تلاوات وی کړو کړو کړو اخری وی چې ټیټه دوه کنه تلاوات وی ختمو به یختم بقول هو الله احد به اخری ختمو له بقول هو الله احد سر اخر شو کول ورا څه ترک فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مجاهدين دا کیسه رسول مبارک ته ذکر کړه فقال رسول مبارک ته فرمی چې سلوه تو سید علی صاحب نه پښتنه وکړي اي شي یسنو ذلك تدې وای نه راځل کنه فسالو مې دې پښتنه مې صاحب نو کړه فقال مې صاحب ته وې چې زکه مې داسې راولا ده قل هو الله تاخير شي کله ان ها صفات الرحمن دا صفت خدای پاک دا وانا احب ان اقرا بها وزدا محبوبه غنه چې زه تیر کا صفات خدای پاک فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه خبر ورکړي دا بده باندې چې ان الله يحب خدای پاک د سره خبر کوي یا خدای د صفات سره خبر کو خدای پاک به د سره خبر کوي باب یا باب قول الله عز وجل یا باب نو قل قل ادعو الله الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى کنا تو دا چې ادعو الله او ادعو الرحمن دا چې کیم نه کنا مسلمان وی الله یا بل الرحمن واجب کیم نه بل بیا مشکین وی چې دا ته خپل شرک کې همیر منه کوي کنا تو سه الله بلیسا و رحمان یا بلی دوا خو تو سا بلیسا کنشا بیا به برای چې دا آیات نظر شو چې قول ته وته چې ادعو الله او ادعو الرحمن دا الله سره دی و ذات نو مینا دی کنه بلی الله یا بلی رحمان ایم ما تدعو ایم ما تدعو کیوی نوم سره چې تو سه بلی بل اول اسماء الحسنا ده پر اکثری نو مینا دی کنه شاده خو ډیر نو مینا دی دا دی نه را دی ور پر کنه کیوی نوم باندې بلی بلای شي استا مسمى دا يوالو كنشا فرين مين عدل وابي قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن واب وابي زبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس کین سره چې بخال کې نه داوري د خدای په مخلوق نه داوري د خدای په کا بدلون رحم نه کو کنه شا او دا نه خدای په رحیم دا رحم دا په دشه دا صفات د خدای په کنه شا که دا صفت کا پتو شوی خدای پاک رحم در باندې کو کنه او کدا خدای صفت پتو شوی نه که خدای پاک رحم در باندې و بیگ الحمد لله بن عمان قال حدثنا حماد بن زید عن عاصم الاحول عن ابي عثمان النهري عن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رسول احدى بناته اسوا زينب بي بي دغه بچای بي مرو کسي دی وکړه ولا لو کنه چې علا رودش بچی نظر کدام نه کنه غیر وفاس شد اخبر خبر در کده ده پده بنده چه انا لله ما اخدا و له ما اعطا و کل شی عنده بی عجر مسمع فمورها امر و کده ده فلتصبر صبر ده کو والتحت سب طلبی ده عجر و صب غیر اغلو کسد ده کسایت او بلا بیار در ولا زلو کنا زینب بی بی فاعادت الرسول بیار وفاس کلو زینب بی بی اغی کسد لرا او بتاویا چه داس یی زینب بی بی چه انها اقسمت ده قسم در چولا ده یا قسم یی کڑا ده پیغه زړه مشکی شي لکه زړه مشکی ته چې سای وچه دا سوس کو کنه دا دې یقین نه کنه سا هدیغه سای په دې عالم چې دا سوس کړو وفاضت عیناه بیا دې یقین نه کنه یش کې او اور سترګې د رسول مبارک فقال له سعد سعد سوي چې یا رسول الله ما هذا دا څه ځای کې کنه دا څه دي کنه چې دا ته جوړه قال رسول مبارک راوي چې هذه رحمتنا دا هو زاور دی علی الله فی قلوب عباده وانما يرحم الله من عباده الرحماء نه دا رحم د خدای صفت ده وانما يرحم الله خدای پاک رحم کو بندونه خپل سے بزور دین کې باندې کنا باب قول الله انی انا الرزاق ذو القوه المتين نه رزاق کې د خدای صفت ده او ذو القوه والمتين د خدای صفاتین دي کنا وبه قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن سعيد بن جبير عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احد اصبر نشتا یو کس از یوت صبر کن کا علا ازن پیغ تکلیف بنده اسمعه چه دا یور ریای تکلیف لارا و بیا صبر بمنده کنشتا یو کس از یوت صبر کن کا من اللہ پا خدای نکنا خدای که سمرا صبر نوکتا کنا صبر کو دمرا بل سیک صبر کویل کنشتا یدعون له الولد دی بیل یاد دی پر ولد ثم یعافیهما بیعافیت یا خدای پاک دی تور کوی ویرزقهم رزق خدای پاک دی تور کوی دین خدای رزاق شو کنه رزق دی تور کوی کنه ودارنگه خدای پاک چه کم ده کنه سمیع یا شو چه کم ده کنه ده این ده سمیع صفت چه کم ده کنه ویر ثبت شو صبر یا شو خدای پاک کنه ما احزن اصبر علا ازن وما تحمل من انسا ولا تزع الا بعلمه نو خلی جه کنه یواش دا برا همشن سای ونیش دی مگر په علم ده خدای پاک سره ویری کنه الیه یرد علم الساعه ده خدای پاک په طرف باندې ورا جه کی دی علم ده قیامت ده دا یا علم ثبت قال ابو عبد الله دا هو الظاهر هو هو الظاهر الباطن سری کنه دا صفاتینا خدای ته ثبت کی کنه ظاهر څه شي ته ویل شي باطن څه شي ته ویل شي څه مطلب دی دی قال ابو عبد الله ما مخالف سے ویلی چې قال یحیی یحیی سے ویلی دی چې ظاهر على كل شيء علما یعنی دا بیا علم ثبت ظاهر ظاهر د سمنا پوسه د په هر شي باندې دی جاته د علم نه دی علم په هر شي باندې پوسه ده کړه او باطن نه خدای پاک باطن سمنا ول باطن على كل شيء علما انا دا فارسی بنده پہ اعتبار دا علم سر پہ اعتبار دا علم سر ہر شیطا جے کم دا ورنوتا دا او پہ اعتبار دا علم سر فارسی بنده پوسا دایا کانا شام دا بیا علم بن سبیت شو وبه قال حدثنا خالد بن مهدل قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمسنا اكن يوره غيب تكيمنا كان اپنده شئينا دي كان شام بس په دې پنځه شوی باندې چې په یوه داره کا غي په کنجونه دي در سره کنه او دا په پنځه شوی باندې څه کانو په دې مسوا ده الله پاک را دی وجنه دا کنجونه دی آی دا به خدای پاک سره دي کنه شا دی غیب لا يعلمها الا الله کیم دیا خینا لا يعلم ما تغيظ الارحام الا الله نه پیرنه آغا چې کموی رحمینا مگر یو خدای پاک دا رحم صدا کله مثلا نه هیڅ وینه ډیره شپیرو شي کله بیا کامې شپیرو شي کموي یې په ناس شي مثلا پر رحم شي حمل کله مثلا نه میاشتې تېره کړو کله بیا کامې کړو په شپې د اووه میاشتې شي دې کېږي نه که نه وشي کله ولس پیراوي کله بیا کام په نیمګړی وترېږي که نه څه دا دا کموله چې د کیم پر رحمې شي ځیني که نه دا چې د خدای پر صدا پاسه د بل کې صدا پاسه نشته که نه وما يعلم ما في غد الا الله ونه پیژني هغه څه چې په مستقبل سره روان ده مسوا ده خدای پاک ولا يعلم متى يعطي المطر ونه پیژني چې کله یې برو هغه هیڅ ګیان به نه مسوا ده الله پاک نه غره او دا برو مې سم رسوس کیوي او چې کیم نه غره سمرا چا د شر نه رسېږي چا د سمرا پیدا نه رسېږي سره د ټولې تفصيلات علم او غیر د اسباب نه علم یو الله تعالی الله پاک نه مسوا ورته نشته ولا تدری نفس پاتن لگی دی یو نفس دا بی ای ارض انتبوت چی بکیما همزکا بندی دا امری کنا ایلی پتا نشتا جی کیم دا کنا الا اللہ مسیوا دی اللہ پکنا ولا یعلم متا تقوم الساعت الا اللہ ونا پیدا جی کلا وی قیامت مسیوا دی اللہ پکنا وابي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن اسماعيل عن شعبان مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت حضرت عائشه من حدثك شیخ چې دا کیسه کوته ته چې ان محمد صلی الله علیه وسلم را ربه محمد صلی الله علیه وسلم لیدل د رب خپل د معراج په شپه باندې فقد کذبا دې سړي دروغ ویلا وهو یقول ذل حالت الله پاک دی چې لا تدرکه الابصار نشي ورسېدای دې خدای پاک ته نظرینا دې څنګه ولیدل چې کیمه کنه دا بهر حال به شیخ اختلاف ده کنه هو عبدالله ابن عباس صحیح چی لیدلا دا دوی چی نیر لیدلا پا دی آیات بنده وی دلیل نیولا ومن حسس کانه یعلم الغیب صحیح چی دا کسا تو تکو چی رسول بارک غیب پیرنی فقط کذبا و ذکر چی وحوا یقولو اللہ پاک فرمائی چی لا یعلم الغیب الا اللہ کنا باب قول اللہ السلام المؤمن کنا دا قول اللہ پاک چی السلام المؤمن کنا کنا شیر شیر دیمی کنا یلمیز مکرو چه برسول مبرک اسی فنقولو بی امیر ویچه السلام علی اللہ السلام علی اللہ داس میں ویرا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول مبرک ویل چه ان اللہ هو السلام خدای پاک سلامتی ورکوی انگا خدا سریا بیاده تا سرنگ سلامتی آوڑی دی آفاتنا و دی مصیبتینا کنا دائی دینا خانکی تا سلامتی ورکوی دی آفاتنا و دی مصیبتینا سلام خدای دا رحمه که السلام علی الله سلامت یادا ای په خدای بر دې آفات نه و دې مصیبت نه و دې پریشانی نه کنه دا ما وی ځکه چې ان الله هو السلام دې دا سلام چې بدر ته وځو کنه ولكن قولوا لكن دا شيء چې التحیت لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله باب قول الله ملك الناس ملک دا یو صفت تخدای پر خداور ثبت فیه ابن عمر سمنا فیه په دې باب شه ان نقل کړه د حدیث ابن عمر سے رسول مبارک وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا یو تر ابن شهاب زهري سے بھی سعید نے نقل کری کنا ایدا بارات نے نقل کری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقول الله الارض یوم القیامت ارتلا و خدای په ذکر قیامت پر زمن دی و یت السماء بیمینه ارتل په اسمان په شی له صح پر سره کنا ثم یقول ذن رسول الله پاک فرمایي چې انا الملک دایره ملک صفت له ثابت شو اینا ملوک الارض چیر ته بیا د ذکر په شان ته شو بلن کای بلن کای کنا وقال شعيب الزبيري وابن مسافر واسحاق بن يحيى عن الزهري عن ابي سلمة دا پوزی تو سا دا پوزی ابن شهاب الزهري ده سعيد نن نقل کئی دا ده سعيد تو دیبا ده ابو سلمة ور بدل شو نیر ابو سلمة ده ابو عرا سر نن نقل کئی سعيد ده ابو عرا سر نن نقل کئی خود ابو سلمة ده سعيد تو دیبا بدل شو باب قول الله وهو العزيز الحكيم کنا سبحان ربک رب العزت یعنی دا بیا عزت سکر ثبت شو کنا عزیز من غلیب عزت دا غلبه تیش ولله العزت ولرسوله خدای دې پر دو غلبا او دې رسول دې خدای دې پر دو کنا دا بیا عزت ثبت شو ومن حلب بعزت الله وصفاته کا کسان کو پر عزت او صفات دې خدای پاک سره یعنی دا بیا عزت سکر او وقال انس رضی الله تعالی عنہ قال نبی صلی الله علیه وسلم تقول جهنم په ټول جهنميونه چې اخري جهنم ته دای داخلي دي کنه سا نو بیا فیقول بنای کی یا رب او دې مربا اسرف وجی یعنی ناره لس کې غوړه او مخ دې مدي یا نو جهنم ته راځي او مخ مخ به جهنم شي وینا یو دې جناب په دغه خپل باندې شو مخ به جهنم ته تراکی دنه تکلیف یو ته ته چې خدا پاکا دا مخ نه زره وړه وا چې مخ مې ورا بدل شي جناب په طرف شو مې خیر دې کیندا کنه سا کوي یا کنه امیره می سه مخصوص کری دا ډبینه او لگه در کنه بیا دا خالق به سر پاره دو تشته دو دا چکره دا سر رسیگه در بیا یو در سره یو بانی در رسلو کنه دا چه نشتا سی بات سکی در کنه وی چه دامرا می نکا پری تا سیو کی کنه تاوی کو خدای سپاره کنه کرا کپری تا من سیو بیا بل اورس ته چې کیم دا کنه ته چې خدای به کنه خدای ټول خلک چې بدبخت زر شو کنه شا دي ټول خلک جنات ته ورنه وتی دي بیا ته چې کیم دا کنه شا جنات ته بهر ګرځ کنه شا یا الله په کتابي چې تو ته چې کیم دا کنه جنات خو ډیر په خدا ګونه دی را کنه شا سره ته شو قال سيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله الله پاک دا فرمایي چې لکه ذالک او عشرت امثاله یې ټول پر د جنت او لاس ګونی نه لاس مثل نه لري د جنت کنه وقال ایو وعزتک ایوب علیہ السلام وی چې وعزتک مدک سامي په عزت ته باندې چې لا غنن بیان برکت کنست غنا او به پروايي همو سره د برکت دې سونا دې دې کیم دا کنه رحمت دې سونا او دې غمره بنې دې سونا خدا په تزام مستغنی او به پروا نه او جره ډاکی به خوان کو کنه شا چره شي کیندا کنه خلک ډیر یو خوان کو کنه شا دا ډیر پر جنت سره او نفس پر وډاک ټول وډاک کو کنه شا باب قول الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق دین خدای پاک خالق تا کنه وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق وابي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن شهاب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال کان نبی سلام یدعو من اللیل و رسول براک چه دا او وکره چه کم دا کانا من اللیل سمنا ده چه گدل ده شپه ده وحنا ودا دا وکره لکانا اللهم لك الحمد رب السماوات والارض تو ده پر سنا صفتی و رب ده اسمانه و زندکه یا انت رب السماوات والارض لك الحمد انت قيم السماوات والارض وما فيهن لك الحمد انت نور السماوات والارض کنا سمو چا زهار یې ورکړو کنا اې په یو ور دلا سوا ته ودا شو خدای په دغه شو وابي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي عثمان عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال ابو موسى سيقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وين سره رسول الله په یو سفر شو فكنا اذا علونا صوت چې مشتک شي په یو ځای باندې کبر الله اکبر وګړو ورکنا قال رسول الله برکت او چې قول دی دا چې اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي من عندك مغفرة انك انت الغفور الرحيم دنه دا مغفرت ولې شي کنه چې دوی وراینا ورلو وی کنه ولې شي دنه دا مغفرت سره سره دار بدل ولې دل دار وغل کنه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا ابن وامن قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ورد عن عائشه رضي الله تعالى عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم ان جبرائیل علیہ السلام ناداری جبرائیل علیہ السلام اودر کرمو تا قال ویویل قرار تشو ان الله قد سمع قول قومك الله پاک ور بدلا خبره ده قوم دې ته چې تیر نه تر واپس کړي لا کړه چې قوم کې ما خبره ده تو کړه بل سفید کې ویلاده را کړی دې چې نه چا تیر نه واپس کړي دې قوم کې ما خبره ده تو کړه خدای پاک ور بدلا وما رد علیک واغه چې کیم رد وکړو دی په تو باندې تو خبره نه و مانه لا تو دعوت نه کړو قبول کنا هغه خدای په تور ودل کنا عرب یا ورودل خبره ورودل والد الشدنه سمع و بصر تبیا خدای ته ورسېږي باب قوله تعالی قل هو القادر قدرت دا خدای په تر ثابت قدرت او قوت دی یو مطلب ده کنه قدرت او قوت وابي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي البواري قال سمعت محمد بن القدري يحدث عبد الله بن الحسن يقول اخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال جابر صاحب ورد رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه الاستخاره في الامور كلها ورسول الله برد ورشاله اصحاب خپل ته استخاره په ټوله کورې شي کنه چې یو چار کې شي کوي دا کنه استخاره وکړي کنه رفته تو سره دینه قدرت ور سبه شو واسلک من فضلک فانک تقدر ولا اقدر تو واسلین که زو واسلر وتعلم ولا اعلم وانت علم الغیوب اللهم اخذ بك فان كنت تعلم كثيري فاتت دي خبر دي هذا الامر فان كنت تعلم هذا الامر كثير وقت جو تو تا پاتا وی دے غ امر کیم امر ثم يسميه بعينه بیا نو مخصو دے غ امر بعينه هغه امر نو به وکړي چې کوم حاجت به وکړا چې کاده غه امر خدا په کتو ته دا پته وي چې خیر نه دا به تر دا مده پر فی عاجل امر په دې بیرو دی امر دې مو شو واجبې پر دین کې امر دې مو شه قال یا ویل دې دروي چې او یا داس ویل دې چې فی دین و معاشی و عاقبت امر په دین او په دنیا دې مو شه کنه او په اخري انجام دې مو شه عاقبت امر دې مو شه ثم عرضني به بیا رضیا وکړه یو په دې امر باندې چې د کیم شي په اعتراض مته وکړه باب مقلب القلوب کرا مقلب القلوب دا د خدای صفت ده وقول الله ونقلب افئدتهم وابصارهم میزګر عربي بندوي ځینه دي دی او دا غاستر کې نه ځینه دي دی کنه ګر دی عربي بندوي کنه شا یوا دې کیم ده کنه کلا کا پزره شي یوا را داو کو یو عزم کو په میزه پړان کې کنه سا یو حال نه بل حال تاړي بل حال نه بل حال تاړي کنه وفي قال حدثنا سيدنا سليمان عن ابن مبارك عن مصعب بن عقبة عن سالم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن عمر سيولي چه اکثر ما کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آغا چه ورسول برک یحلف چه قسام بکر دا سوی چه لا و مقلب القلوب و مقلب القلوب ندو دا صبر و مقلب القلوب مدر قسام بی بر بر سمنا اللطیف مهربان کنا وابي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن عارض عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسما ده خدای پاکا نهیو اتیالاس نیرا کنا من یو کام سل نمین دی دا تیسا دو و تیسینا اسمن ایده تکیب کچه میعتن الا واحدن اچھا جی احسینا و سما حفظنا باب السؤال باسماء الله والاستعاذة بها سوال کل تو نومه ده خدای په سره ده خدای په نوم سره تشای غوړې او بنا غوړې ده خدای په نوم سره یا امداد طلب ده خدای په نوم سره یا برکات طلب ده خدای په نوم سره کنه دا ټول دا سی په خدای په نوم سره دا یې دا جو پلان نه کنه دا اوس مخ باندې ما پی جو وځه کړه دا ما مخالې د شي خیر نه لري دا لون یې مخ ته وړو په دې باندې دا به اشتراک کې دا کنه صفه کوا کنه شا دا وی اچھا جی ثلاثه مرات ولی یقول دا سوی چې بسم کربی وذات جنبی وبکا ارفعه یا الله په امداد د نوم دې تو سره امداد د نوم دې تو سره او دې مرا وذات جنبی کرا شیشو مو شیشو مو دا څنګه خپل ومرا گولستان و بکا ارفا و تو پہ امداد سرا و اتونم پہ امداد سرا خدا پا کسی گاؤں و زیر سانگ لارا گنا اینی دا علی چی برا ده خدای ده نوم امداد دا رو کنا ده خدای ده نوم پہ امداد سرا و ده خدای ده ذات پہ امداد سرا چه گول و زل لارو غلل این امسک تنسی کچرت ایسروی دا روح ده مدول ده زون سنگا کنا پا خیب شغل ده نوو خستو کنا و که ایسروی چره فقال بیا داس ویل چې بسم الله لئن اخلی په نوم باندې امداد سره بیا شو اللهم جنب الشیطان خدا په کسان ته کې دین د شیطان و جنب الشیطان خدا په کسان ته کې میر د شیطان نه و سان ته کې شیطان دې میر نه ما به هغه شي چې رزق ته دې کې شیطان نصیب کوي مشته دې جماعه کنه فإنه شان دار أن يقدر بينهما ولدنا في ذلك كثيرا بيسرا كريشوية دي دي سر برمان سلي ورد پده جمع لم یزره شیطان ابدا ضرر نه کوي اې دغه ورته ته شیطان مې شاه پر خو دې کاری وې مې ته وې چې سره دې غوي کنه زګه چې کیم نه کنه دا انده ولا کنه شا کلمات باندې ته سره کې کلمات باندې ته سره ولا نه شیطان ضرر نه ورکړه ولا کنه شیطان نه نه جوړه اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا کنه انده وته وابي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن مسعود عن ابراهيم عن امام عن علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت مولا تاول علي بن حاتم چې مور رسول الله کاول چې ارسلو کلابي المعلمه زخو لرزه پشکور پسې آرا اسپی خپل کیا تعلیم ورکړه شو د معلمه اسپی مې دي کنه پشکور پسې لرزه قال رسول الله برکت او فرمی چې اذا ارسلت كلابك المعلمه الصوت چې بش خپل سوي معلم سپي خپل و ذکرت اسم الله لئن دا اسم الله پر دا حدیث ضرور او و ذکر کې ته باندې نوم د خدای په خام سک نه بیرون چې دا غشکور او دی خورل نه وی تو کول بیا فرا و اذا رمیت بالمعراج صوت چې اوله په غشي باندې فحاذک زخمی کوی غشکور لره فقل اعلی فرا کنه چې داس په تیرې په نه وتای په نه وابي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو خالد بن الاحمر قال سمعت هشام بن عروه يحدث عن ابي انا عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قال قالوا يا رسول الله ان هنا اقواما دا دې چې اوس خلق دا حدیث حدیث عهدهم بشرک نه چې نبی ته راشوی رس نږدې ته راشوی روز منا دې دې شرک سره اے دا سیو دې چې مسلمان شوی دی کنه یې نه مخدا نږدې منا دې په کفر په شرک شوی کنه لا ندری کا منی نشتا دا پتر لگی یذکرون علیها اسم الله املا شدید ذکر گئی بدے بدے نوم دخوئی بکنا قال رسول مرک دا فرمیل چو قریش تا سوی خجی کلا پا خاکی پا لگی کردی جو اولی تا خدای نوم بتا و خلی کنا مالا ورا شبه کی کنا شا یو ریمانی اسلام مسلمون دا بیا چې کینه کنه ازوال ولا کړیو د هر به ما دا شو به کړي کلمه وی نه تر کړی کلمه کړی دې راځه کنه وی تر په نبی راوی یې دې ویرا چې بیا وځو کنه شا قال رسول الله برکت الله چې اوس کولو انتم اسم الله تذکر کوي تاسو نوم د خدای په کولو پرېښ دی نه چې په خای کې تابع محمد بن عبد الرحمن او دراوردی او اسامه بن حوض رحمه الله وی قال حدثنا رسول الله عمر قال حدثنا هشام بن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه قال زح النبي صلى الله عليه وسلم اس خیا کړي ورسول الله برکت الله شین بدویم له باندې یو سمي او یو کبر دا نه خدای نو مې وتا وقصدو او تکبیر وی وتا خوشلو بسم الله الله اکبر یعنی بسم الله لخوای کنم سر و امداد او برکات و طلبیلو وبه قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر جندب بن عبد الله هذا شو رسول مرنك بوريد السبيد بن صلى رسول مرنك والمنك بيا خطبه ولا فقال به رسول الله برکو فرمیل چې منځ به حق قبل ان يصلي یقین دې چې ځاب کړی په مخ دې منځ کړل نه دا نه شوی ال منځ نه مخ دې چالو لا کړی بل یذبح مکانه اخرى اذا لم کو بدل دې شبل او من لم یذبح او چا چې نه یالو کړه فل یذبح بسم الله دا بسم الله پر دا حدیث ضرور وبي قال حدثنا ابن عين قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم قسمنا ما کې بګلار خپل سره فمن کان حالفا فليحلف بالله یعنی خدای سره د دې قسم کو کنه الله الله سره د قسم کو خدای په ذات او خدای په نوم سره کنه با ما یذکر فی الذات والنعوت واصحاب الله اغا کنه حدیث ذکر کول شي په بری د ذات شه و د صفات د خدای پاک شه و د نومې د خدای پاک شه کنه دا صفات نومې نه او ذات د خدای پاک وقال حبيب اخری صحابه کرام کفیر نیولی پیش ازنا شهیدون کل دا حبیب تو کانا صدا کئی کرو بیا دا ولی کمنا حبیب تی کمو سبق مشتا دا حبیب تی کمو کانا صدا کئی کرو اورس تی کمنا کانا مرولی تا دا خواشوا کانا بیا لکه مثلا دا کتاب است کتاب الماضی سے کمنا کانا درشویر وذالک فی ذات الاله ورس یردی می دارا پیرا بائی تفسیر خدای نے ذات الاله کا کہہ رہا ہو کنا ذات کا خدای کا کنا دار ہو بچے کنا ہو بچے وذالک فی ذات الاله فذکر الذات باسمه ذکر کرا ہے ذات کے سرا دا نوم دے دے ذات ذات الاله دا الہ یہ کا نوم شو کنا وابي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زريق قال اخبرني عمرو بن ابي سفيان بن اسيد بن جاريه الثقفي دا سیف لده جه کم ده کنه دا عمر عمر ویجه حریفو ده بنی زهره دا جه کم ده کنه اغا حریفو ده بنی زهره کبیر ایسر معایده و کنه وکارا من اصحاب ابی حریرت رضی اللہ تعالی نو ده ده شگردون ده بارا سیف را دا عمر ابن ابی سفیان ده حدیث نکل کبیر چه انا باحر ده رضی اللہ تعالی نو قال ابارا سیف ده چه باقر رسول اللہ سلام عشتا ورد رسول برکلات کسون منهم خبیب الانصاری رضی اللہ تعالی نو دینه خبیب الانصاری صحبه فاخبرني عبيد الله بن عياض بیا خبر کړل مت عبيد الله بن عياض ان ابنه الحارث چا لیر د حارث سره اخبرت هو اغه خبر ورکړه ده هو ان عبيد الله بن عياض ته په دې کې سبب چې انهم حين اجتمعوا دا کفر سوي سواه دې دې مرکا وکړه دا اجتماع سمانه چې مرکا وکړه بار حال دادی خدا نشتا خو میرا کتا بشه لکا ابو داود شریف شریف تصویری کنا دا حدیث پا ابو داود شریف کم دا کنا بیان جل شی بیا دی دی کم دا کنا دای بکتا شی تی سورو دیغه سوزه وڑی کا بچایو آگر موتا و کنا شا احب دی ورنو بندنوست و کنا شا ایده خو بای خدا چوڑاو رستا تا په کوفر کې مړدار یا کو څه خبره وکنه او دی اور مسلمان برا یعنی په دې باندې څه جوړدار خبره پیری کنه شا ورستو باندې نه چې څه فرواو کهین او پر مسلم سواد چې قتل کول شو په حال کې دله د مرشد مسلمان نه اوخره نه کده پروا علی ای شق کان لله مسرعی پکین یو طرف د وجود باندې چې وی د خدای د پر ورته دلمو کبه دې طرف پرې وځه کبه دې طرف پرې وځه مګری خپل ته خبره هو هغه خبر به دیږي لاس کې کسنه د لاس کسنه دی چې د نیول شي وي چې کیو دی شي د شو چې کونی ور شو چې کې ورس کې قتل کړ کنه فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بخبر رسول الله رك اصحاب خپل ته خبره هم بلې کتاب لې باندې یوم اصيب په کې مورز باندې چې دې له تکلیف فرص ور شو هم خپل غیر باندې رسول الله خدای خبر کو ولې دا دې کې لګره خبر کو باندې ور دا به ذات له لحظه لري دا چې